یو سوال راځي چې کله پاسې مانځه ته نو څه مطلب شي لکه چې کله مونږ کینو او داس بکې نه نه یو روایت کې داسې دی اذا قمتم الى الصلاه کله چې پاسې مانځه ته او یې په به او دسې کې وانتم محدثون به او دسې نو مونږ کوي به او دسې نو فغسلو وجوهکم وینځ خپل مخونه ولیک پاو داس کې وی او او داس دی ورته نه وی او داس دی نه کاونو پتا باندې سنشته ولې په فتح د مکه کې نبی علی السلام په یو او داس باندې پنځه منځونه کړي عمر فاروق ته اے عمر ما قصدن دا چلو کا مسلم 277 کې وګورئ ترمذی 61 کې وګورئ خندق کې څلور منځونه نبی صلی الله علیه وسلم په یو او دا سبانی ترمذی وګورئ نه ساوی وګورئ ولم يتوزا پیغمبر خدا د ما قام منظم کا او د او د سنشت او د سن د کړه ورته نه وي بخاری هم وګورئ 209 کې اذا قمتم الى الصلاه نوین زې خپل مخونه دا ولنه فرض او خپل لاسونه وینځي ال المرافق تر څنګه لپاره مړوند باندې هم شروع وکړه معنا څنګه لمر سره انزل پکار دي مسلم وګوره 246 کې حدیث د قران سره نه ته په قران نه پويږي اے ایمان والو وکلا کلا مونږ پاتې کو حدیث نو سو کو او وخت چرته ای اے ایمان والو کلا چې پاسه تاسو اراده کوي د مانځه او یې به او دسا وینځه خپل مخونه دا الا د خپل خپل مسا دا کله چې په خپل باندې څه شي پرته یې هر ورا موزه وارجلکم من زیخ پی الال کعبین سر ده گیٹونا و ان کنتم جنبن کئی تاسو په حالت د جنابت کې فتوحرو ځان خپا کوي من غسل به کوي او کئی تاسو مریضان نه جوړا اراده نه لري الله چې وګرځي پتا سو تنگستیا لیکن اراده لري ليجعل عليكم لیکن اراده لري الله ليطهركم چې پاکي تاسو وليتم نعمته عليكم او تام کې خپل نعمت پتا سبانه صحابه لیټ شو اوس دا هغه ځای دی چې وب پکې نشته دی او نبی صلی الله علیه وسلم په دا وخت کې د حضرت عائشہ وای زما په قران باندې سری خو دی او د پیغمبر خدا سترګې پټې شي صدیق اکبر پسې خلک لاړه چې صدیقہ استاد لور څه چلو کو وبنشت ده د مانځه ټیم ده اور را د هار په جمانه موږ ایثار شو نو صدیق اکبر راغې حضرت عائشه ته دا دې چالو کو اس نبی علیہ السلام دې صحیح نشي واره نو یادات شعراله سوره کا پته شکراله گزارې را کې عائشه دا دې ولې وکړه عائشه دا دې ولې پلا اولاد پلا بچي وال پلا اولاد اغیل ادب ورکول وکړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک زما په غي کې نه وینو پته نه لګي هما ځان ټینګ چې پرې را چې وਹੀ می دایاتون رالل دایاتون رالل الله الله تیمو وهي ول حضرت عائشہ وهي تیمو وهي ول دا زور وهي چې په خواله کړل تاسو سره په غي باندې معنی یاد شو کنه واسقکم به څنګه معنی وکوي چې په خواله کړل تاسو سره په غي باندې کله چې ویل تاسو اوریدل مونږه او تابعداري کوو مونږه واتقوا الله دا الله نه ويریږي ان الله خبير الله خبردار دی پښتا سو عمل کوي وعد الله الذين امنوا وعده کړدا دې کې بشارت ده وعده کړدا الله دا کسانو سره چې ایمان والدي عمل صالح کوي دیو د پاره مغفرت ده اجر لوی والذین کفروا دې کې تخفیف ده آ کسان چې کفر کړي درو جنتیا کوي زمګایا تونو دا کسان خوندان د جهنم دي یا ایه الذین آمنو اسکرو دغه تذکیر ور کوي بنعم په نعمتونو ایمان والو یاد کوي نعمت د الله چې کړ دې پتا سو کله چې قصو کو یو قوم چې راوړان دي کی تاسو خپل لا سنا دې کې اشاره دا واقع ته چې مشرکین ویل چې نبی او د په صحابه باندې به حمله وکړو په مانځ کې زکه چې دا موږ دیو ته ډېر خوښ دی احب الیهم من ابائهم و امهاتهم زکه دا موږ دیو ته د پلارانو او د بیگانو نه خوښ دی دیو په ځان باندې بیا نه پويږي نو په مانځ کې به په حمله وکړو نو خرپلې به کو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم الله د دې قصې نه خبر ک چې کله هغه رات نو صحابه کرام ورته نبی عليه السلام پټ کې نه ولې نو صحیح نه ونیول چې وای نیول داس پیرې سپیرې واړولې نبی عليه السلام یې زې ورک شي خدایم تباہ او برباد نه کوي بیا مرزه از هم قوم بطر النخله کې داوا سبا په منځ کې دیو د اعظم کړو عربی راغله نبی علیہ السلام تر اچولې نبی ودده تر د نبی واغستا نبی ته مې يمنعو کمني مې يمنعو کمني سوک بتا مان اخلاص کی وس نبی علیہ السلام الله بس دغه تر حال تول ودا تا د نبی आवाज نه دی اورېدلې ترنو لسم آیات پورې دو نمونی دا هغه چا چې لازمات کړي یو يهود په درې آیات کې نو بل نسوارا په سوار لسم آیات کې دیمه خبره ترغیب ده تابعدارې د رسول او قران ته درېمه خبره نفي د شرک او قبایح د اهلي کتابو او پتا کې سره غسته ده الله تعالی کله کوا کله کوا د بنی اسرائیلونه اغستی والا کله کوا د بنی اسرائیلونه او لګلی مونږه منهم د دیونه 12 نقیبا دولس مشران نقیب دې ته چې د قوم احوال د قوم احوال خلق تقای زمون په قوم باندې دا سخت ده دا مشکلات دي دا پریشانې دي دا غمونه دي مشر د قوم ته ویلې شي نگران د قوم ته ویلې شي کبیر القوم القائم بامورهم مشر د قوم د چې د قوم نگرانی کوي یا د قوم احوال خلکو ته خایي چې زما په قوم دا سخت ده دا پریشانی ده دا غم دولس مشران وقال الله يا الله يقينا زستا سره مونږ یاد ک کنه یا الله زستا سره ما کتا سو قائم کما انزل را ورم کا زکات لرا ایمانم راوړ زما پر رسولان امداد بکوي د دیو واقرستم الله وعذرتم امدادم کو د دیو واقرستم الله قرضا حسنا پدې کې پنځه عذابونه دنیاوی ذکر کوي په سبب د ماتولو د لوز په سبب د ماتولو د دیو خپل وادو لرا پنځه عذابونه وګورا لعنهم لعنت کومه په دیو باندې او ګرځول موږ زړونه د دیو قاسیتن تکتور پیوس کمنګا د دیو سره دشمنی په اقوالو کې دشمنی په فعالو کې والبغضا بغضنا په اقوالو کې الی یوم القیامه تر قیامت پورې او زر ده چې خبر به کې دیو لره الله پاګچ دیو کول اے اهل کتابو قد جاءکم رسولنا دغه ترغیب د اهل کتاب ته چرا شرا شی تر کما پورې با دشمنی کوي راشه خپل پیغمبر راغله راشه خپل رسول راغله راشه رحمت للعالمین راغله یا اهل الكتاب اے اهل کتابو قد جاءکم راغله تاسو ته رسولنا رسولنا الله زم رسول رسولنا الله اعظم رسول یبین لکم چې بیانې تاسو ته ډېر هغه مسائل چې وای تاسو چې په ټول بام د کتاب نه ویا فان کثیر او مخړې د ډېرونه چې تعلق د دین سره نشته ده قد جاءکم پتا کې سرا راغل تاسو ته الله طرف دا نور رڼا او کتاب مبین په دې آیات کې رد ده په یعقوب یو باندې چې دا یو ډله د نسواراو وا چې دی ویل عیسی علیه السلام په عیسی علیه السلام کې الله حلول کړي خبره پوښی ده عیسی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی د الله الله د عیسی په وجود کې حلول کړي تفسیر کبیر دا سی ویلی دا کما ډاله والا ک یاد لری یعقوبیا یعقوبیا د څه شقایلو ها خلق زوی د حلول حلول سمانا الله راغه عیسی علی السلام کې دنه حلول وکړو نو عیسی والله یو شی سو وس دنیا کې ک الله د نو عیسی د ک عیسی د نو الله دی الیاذ بالله ان الله هو مزک الله لقد کفر الذی چې ویل یقینا الله هو المسيح ابن مریم هغه عیسی زوی د مریم دی دا یو ډلوا د عیسایانو درې ډلې وي نو یو خو یعقوبیا شو دا دا ډلوا یو نستوریا وا چې عیسی علیه السلام د الله زوی غاڼه درې مډاله ملکایه وا چې علي عیسی علی السلام درې خدایان دی او الله دی او مریم دی او عیسی دی سوډلې ویل کدا یاد لري یعقوبیا و چا قایلو د حلول نستوریا د چا قایلو چې عیسی علی السلام د الله زوی دی نسوارا میں اصل تین فرقے تھے ایک نستوریا جو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے دوسرا یعقوبیہ جو خدا خود عیسیٰ کو خدا کے ساتھ متحد مانتے تھے ماتا سویہ کرنا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام اللہ پر عیسیٰ کے حلول کرے درمیل کا یہ مونږ دلته شهادت نه را رسیدلې پورا په خبره نه پوي شوی او ماشاء الله زموږ زینم ډیر اوچت دي شعور نه اوچت زینشته ده هغه جانس کې ما ټلیفون بیګا وکړ مې تاسو ګورای د مازیګر نورستو شپږ لس کسان ناشتو اینه ونه کتل شو دمبر کون کې نارکون کې د طرف تما کسان ته تاسو ګورای ځان مړ کما صومو لرؤيته وافطروا لرؤيته بیا رستو بیا زمونږ بیا دا نه شو کوله بیا رستو زا وس خو ما شاء الله کې دې چې تاسو وای چوستا بس وس خو موږ همت کو ځان لوي انفرادي او کارو کو فرست بیا انفرادي نشي کوله نو بیا چې ماتول نه شو مون نه شو کولای نو بیا خپل تور بیا غلي کینو الصوم ما يصومون والفطر ما يفطرون دا حدیثونه ځان سره یاد کړئ سلیمانی خو نه یو او نه خواهشات او استیو خدای دې نه مزاق جوړیږي یا دا مزاق شي هغه ځای کې درې ورځې مخکې روزه یو کس ما نن زما درې ما ده څه شي دې درې ما ده د رمضان المبارک می درې ما ورځ ده پروس کاری ماته مې ځخله دې پس تور دس زړې لاله خپک لیوات او عدت ما حرم الله د الله غشمیر خلق په مال کوي شعبان نه رمضان جوړاو رمضان نه شعبان جوړاو او که غلطی هغه خلکو وکړه چې دون ورله حکومت مقرر کړي وای مسلمانان دي مولوی شیبان دي واځي بریلیان پکې نه دي چې منیب دي ما ته پکې معلوم دي پلانې مولوی سي پلانې مولوی سي یا الله ته تبا کا غلطي وکړه نه مسلمانانو الله د دې دون مسلمانانو حق غوي ضایع ک الله ته غر کا هغه زموږ ذمہواری ده مستقل په غوي باندې دا غوي ذمہواری جوړيږي زموږ د حکومت ذمہواری جوړيږي چې صحیح خبره مونږ ته کوي دا به حکومت ذمہواری مولایان هغه نیولې هغه له تنخواه ور کوي او دا یو خبره دا یو یاد لرئ پاکستان کې نور هر څه خدا خبره د شریعت سره د دیو خبره بالکل برابر ده خو البت کدی اوس په کې غلطي کوي چې د وخت نه مخکې کمیټه پاسي یا د چا گواهی نه اخلي الله به بیا دیو غر کوي نور ګره دا خبره چې د پیغمبر خدا حدیث ده سومو لرؤیته وافطروا لرؤ د کې حساب لا اعتبار نشته په دې کې زمون پاکستان د سعودي عرب نه مخ کې دی په دې ما تحقیق کړی هغه حساب پسې ګرځي را ګرځي دی بالکل نه ګرځي دا اوس غلطی دا دا اوس نه یم پویا چې ولې دا شهادت چې ورته موصول شي نو هغه شهادت با کم چې د شریعت په حدودو کې دن هغه بنئ دا هم نشم ویلې او کوي او دیو نه اخلي نو بیا ټول ذمہاري پاوي مونږ به الله نه نسی او په دې کې د ډېر دماغ باندې خراب وي خاص تاسو خبره مې اے وړې دی خو ګوره خپکه ډېر ډېر دماغ باندې خراب وي ایو کاسو نو هرڅه څه کسان ته ډېرې خبرې کړې وې تاسو دی روزه خړل دا د سچل کړي جو هغه وسه کس نه دی لیدل وای دی روزه خړل دی وسه هغه ورته کته مونږ ته ویل چې تاسو روزه خړل دی هغه لکه د اختر مخه د مړ چا ویل دی سړیا اختر مخه د کڅوک روزي اخري او کڅوک بوزي اخري تاسو ته سلام یم تاسو څه کوئ خپل کلی لا ګوره حالات ته ګوره موږ خپل ځان غم اغستې و چې د سینې تاسو موږ دا دا موږ شکر د خواهشاتو نه غزنی و اغستې موږ د چاله مجبور یو وای کنه جی د الله د خواږه دین نه مجبور یو هیڅ نه نه الفطر ما یفطرون والصوم ما یصومون کم ځای عمره سغری غریونه مال چې څه چل دی ومن الذين قالوا اننا نصارى او دا کسانو نه چې وای یقینا موږ نه سوارایو ها کته که ماشاءالله چا دا کړی نو هغه خپل شهادتونه دی او خپل تحقیق یې ماشاءالله غي ته موږ نه وایو سمجه ولا تزالو يهدي به الله لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم دا کومه ډله وا دا یعقوب یوا نستوریا د ابن الله چې عیسی علی السلام د الله بچی دی نو ملکایا هغه عیسی علی السلام ثالث و ثلاثه دی قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم چې هلاکه سازوی د مریم او مور د هغه څوک چې دی پزما کا کې ټول یو فمن یملکو دیم ولله دریم یخلق ما یشا سلورم والله علی کل شیء قدیر وقالت اليهود والنصارى ويهوديان او نصارا منګه زامن نیاز ولی د الله یو او دوستان د الله یو تو وی ولی عذاب درکې الله تاسو تاسو په ګناهونو باندې نو ولې عذاب در کوي تاسو لا ځکه الحبيب لا يعذب لا يعذب حبيبه دوست خو خپل دوست لا سزا نه ور کوي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد ده نبا غرزی الله حبیبه فی النار خپل حبیب لره پور کې چې تاسو د الله حبیبان یې نو له عذاب درکې تاسو ته په سبب د ګناهونو تاسو بلکې تاسو انسانان دا هغه چانا خلق چې الله پیدا کړ دي بخنه کوي چاته چې د الله رضا شي عذاب ور کوي چاته چې د الله رضا شي الله د پر حکومت د اسمانونو او د زمکه دی هغه چې د دې دوه ترمنځ دي دی الله ته ورګرځي دل دي یا اهل الكتاب اے اهل کتابو پتا کې سره غل تاسو ته زموږ رسول بیانې تاسو تعالی فتره من الرسل په وخت د قطوالی د رسولانو کې فترت من الرسل په وخت د قطوالی د رسولانو کې په وخت د بندش د رسولانو کې د عیسی علی السلام او د نبی صلی الله علیه وسلم په میانس کې شپږ سو کلونه تیر شوی پر روایت د بخاری کې د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ پر روایت دیم قول پکې 1500 او شپته کلونه دي د قتاده رضی الله تعالی د قتاده پوینا امام زحاق وای سلور سوا صد پاسا سلور سوا صد پاسا دیرش کلونه دي زاد المسیر وای دا زمانہ د فترت وا هیڅ شی پکې نه و نبی نه راغله ا د حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام هغه سبق بلک چلے دا نور اس نه وو قد جاءکم رسولنا غار حرا کې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته چراغ ملاو شو جاءکم رسولنا یبین لکم چې بیان کوي تاسو ته مسائل علی فترت من الرسل په وخت د بندش د رسولانو کې ان تقول ما جاءنا من بشیر شپږ سو کلونه دا جهالت او ترتمو شړ شمبال وطن او شړ بنجر وطن او على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا ولې پیغمبر راغی دا چې ونوي تاسو چې نو راغله مونږ ته څوک بشیر او نه نذیر نو راغله تاسو ته بشیر او نذیر الله دې په هر یو چیز باندې قدرت والا کله چې ویل موسی علیہ الصلوۃ والسلام ای زما قومه یاد کړئ نعمت الله چې کړ دې پتا سو کله چې وای ګرځولې تاسو پتا سو کې انبیا وای ګرځولې تاسو بادشاہان یو دا چې یو واقع الله بادشاہان ګرځول یا مطلب دا چې تاسو خود مختار کړئ وجعلکم احرارا آزاد کړئ ځکه آزاد انسان بادشاہي امر ابن العاص ته یو سړی تپوس ددنه تپوس کو ویل ولې موږ فقرا مهاجرین نه یو عمرو ابن العاص ورته الک امراتن تاوی الیها خزدشته هغه ویل او ویل الک مسکنون ستاده پارا کور شته چې ته اوسېږي هغه ویل او هغه ویل بیا خو ته مالدار یې هغه چې زما خو یو خادمم شته ولا ترتدو مو واپس کېږي په خپل شاګانو باندې و بغرځي توانیان زمکه پاکي زنه سمراد دی او قول ارض مقدس بیت المقدس مراد دی قول د ابن عباس دیم قول د مشک مراد دی دیم قول د مشک مراد دی فلسطین مراد دی باز روایتونو کې دیو ته حکم شو چې د ځمکې ته داخل شي په زمانہ د موسی عليه السلام کې دیو د حالاتو د معلومولو د پاره دولس کسان ولېګل تاسو ګوره خلک څنګه دي طاقت ور دي کنه دي یعنی عین جاسوسي وکړي ملک وګوره حالات وګوره پیسې وګوره ادولس کسان لاړل تل معلومات کوي معلومات کوي معلومات کوي یو سړی دی هغه خپل غواله یاد شیلا سواخری بي پړن کوي اول صاحب چرته راغلی سوچې خیر دسه دی ویلا مونږ دسه بنی اسرائیل یو یره ور دلته څه کوي خیر به هر حال څه کمکلانه مو اې ته اظهار وشو چې مونږه اراده دا چې د عمالقه سره وجنګيږو خو جنگيږي ما یې سړی په پړن کې هغه دوله سوانه دي د سي چرګړي ونی ولا په پړن کې وتړل شې چرته په پهلوان غوښتیو جو په پړن کې ټول وتړل نو په سر باندې کې خو دا خپل باچا جی مخه ته ویوړه ودا شي نه سوای دیو په توبو توبو باندې دا غزه نه واپس رالل خبره خورا کړه چې نه نه ان فیها قوما جبارین پدې کې قوم زورور عمالقه زورور قومو الله وی لډیر عجیب بدنونه ور کړی دا به څه خبره ده چې زورور وځکا واقع زورور وو دا خلکو چې کوم خورا کړي چې پای کې عاج ابن عنق او د اسمان لاندې ټټ روانو دا خبره غلطه ده دا اسرائیلی روایت اسرائیلی روایت دی او دا د عوج ابن عنق په باره کې مشهور شوی دی آدم علیه السلام نه په ټول امتیانو کې څو غټ نشته دی او څو غزاو تر سوچ وی دیو پای کې تلار شاو ستارب د ستا سره شي فقاتلانو وجنګيږي مونږ بدل تناستو کوي فزوال تو ربک یو مطلب دا ده چې دا د مجسمه ونه د مطلب دا ده د اهانت په تور ویلا سلویختو کالو نورستو د یوشا په مرګرتیا کې لاړل یو قول دی د موسی کلیم الله په مرګرتیا کې لاړل او دریم قول دا چې دا الله بالکل محروم کړ کله چې دا ماتره شون الله بنی اسرائیل نور الله نه نست چا چې دا خبره کولې و الله غا ختم کړو بیا موسی علیہ الصلوۃ والسلام دې کلی ته نه وته هم د بنی اسرائیل سره بیا په دې کلی کې الله د موسی علیه السلام نه روح غیسته داګه د روح ما عجیب قصه ده موسی علیه السلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله موسی علیہ السلام قبض کو او دا یو کمال د موسی علی السلام دی چې چاته دا خبر معلوم نه دی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي بیت المقدس ته نږدې کاو غړم هغه زیبت تاسو ته خیمه او نبی علیہ السلام ونه خو دو زکه د دې لپاره چې خلک دغه د قبر نه درگاه جوړ نه کی نبی هم دعا کړې و اللهم لا تجعل قبري وسن يعبد ربا زما قبر الله بدګا درگاه الله د عبادتګاه د خلکو مگر زواره با چې څوک مې ګټه خپلای نن په نبی باندې موږ ډېر مېن یو ا جنگلې طرف ته چتاو شي نا وای ورته حاجی شرک مکوا بس یو عجیبه قصه د وفات د موسی کلیم الله ملک الموت راغې موسی علی السلام نه روح قبض کولو هر پیغمبر ته چې ملک الموت راځي نو اول ورته دا وایي چې روح دې قبض کم کنه بس خو چې دې دې راغې موسی علیہ السلام پویا چې روح رانه قبض قبض کړي الله مرګ سخت شه دی فلما جاءه سکه خو چراغ نو سپېړه تیار وا جلالی پیغمبر سونه جلالی پیغمبر ملک الموت باندې اثر نه کوي ففقع عینه نو دا سترګې دواره سره وچولا فرجع الى ربهم ملک الموت واپس الله تروان دي یا الله تا د سی بنده تله غلې ما لا یرید الموت مرګ نه غواړي ربا دا می حال دی لا یرید الموت مرگ نغواړي الله مرگ ته غاړه نګدي الله بهر حال دا سترګه روغ کړې شو نو واپس بیا لاړو چې تلاړ شه موسی عليه السلام ته وایا چې خپل لا سلامت نه لسو په شاد وای په شابه نه خپل لاس کېدا سونه اخت چلان دی دونه به تا ته د هر اخت په بدل کې یو کال درکم راغه نو ورته دا سی ویل اے موسی علیہ السلام یا رب ثم یا الله نو بیا بس کی نو ورته اے موسی نو بیا به مرګي ګوره مرګ به بیا می موسی علیہ السلام فلان نو یا الله بیا وس می مړکا معلومه ده چې مرګ ته څو غاړک دی وروره وای وای موسی عليه السلام ورته تن نګدي مسلم کې دا روایت ده صحیح حدیث ده قوی حدیث ده د مسلم حدیث منګړت روایت درته نه وایم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ مرګ ته سو غاړه کې خو دی شي فلا تاسال القوم الفاسقين تم خپکیگا په قوم فاسقانو باندې ابراهيم خليل الله تراغه ملک الموت څه چل کې وې روح د قبض کوما وې تا د سه خلیل لیدل چې د خپل خلیل نه روح اخلي من مېرانا اخلا مېرانا اخلا واپس لاړو یا الله استا خلیل خود سی وای وې تو ورته تا د سی خلیل لیدل دې چې یکره لقاء خلیله چې د خپل دوست ملاقات بد غني و ابراهیم چې مړ شنو ما ته براشه و ابراهیم چې وفات شنو ما سره به ملاقات وشي و ابراهیم چې وفات شنو زما دیدن به وکه زکال مو تحفت المؤمن د مؤمن تحفه مرګ دا جسر یوصل الحبیب الی الحبیب حبیب وګوره سخت شه ده اکثرو ذکر حازم اللذات الموت هغه شی چې ټول خوندونه ختمي هغه به یادوي هغه څه شی درو راوي هغه مرګ دې مرګ عمر بن عبد العزيز یو سړی له تنخوا ورکولا پدې چاغه به ورته ولاړو اے باچا جی یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین مرگ دے اے امیر المؤمنین مرگ دے من د دنیا په نشو تماشو ورنشه مرگ دے مرگ الله دې د مرگ دهان دې الله زموږ نصیب کی بیا بیا ساتي ګناهونه بنئ الله دې د ګناهونو توبه زموږ نصیب کی ماشاءالله یو خپل مهمان دې سبا ننم نن را روان دی که خیری خیسته مهمان را روان دی د میلمه خیال به ساتو کنه به ساتو د میلمه الله را لګل د الله د میلمه ډیر خیال ساتو ان شاء الله اعظم وکي ګناه بنه کو اعظم وکي بد نظری بنه کو اعظم وکي تکبیر الله بنه فوت کو اعظم وکي بس دا قران به زموږ د تن زیوري د دې ملما قدردانی وکاو الله دې دې دا ملما موږ نه خپانه کی ملما الله دې تا موږ نه خپانه کی او الله دې ستا قدردانی زموږ نصیب کی او ملما دا څنګه چې ته رسخت شې موږ پسې خبرې کې دا څنګه چې ته رسخت شې موږ پسې بیا خبرې کې کوله ملما ده زبردست ملما ده نو قدردانی به کو په هم دا الله تاسو ډېره خوشاله درکې چونکه زموږ دا کلیوال نهایت غریب خلک هم ده او ماشاء الله ثم ماشاء الله اعظم د دیو ډېر کولای دی الله دې دیو ته ډېره خوشاله ورکي الله دې د دنیا مال او دولت دې عمر لور کې خصوصا په چربان کې دې ډېر همت کوي زمونږ د خو شاکلی اگر چې زموږ د علاقه ډیره غریبه ده فالحمدلله ثم الحمدلله الله د دنیا خوشاله ورلور کا الله چین ورلور کا الله سکون ورلور کا زموږ خويند باندې نن یو اختر دی په وی باندې ماشاءالله ټول شپه باندې وشوګیره کوي ځکه پنځه شپه ته کسانو لا خوراک تیارول لغیله چې تیارول دا آسان کار خو نه دی دا وای شوګیره بای الله په دې شو ګره باندې د جنت خوشاله ورلور کا د دنیا چین او د سکون او د راحت ژوند ورلور کا ډېره خوشاله دي الله تعالی درکې صلی الله تعالی